تر 86 نمبر آیات پورې پدې کې د بن اسرائیلو د انکار ذکر کوي چې الله وتا په سلورو کارونو باندې حکم کړو د یغه سلور کارونو نه انکار وکړو دا یو امر وته شو نو دی تعالی وی چې عبادت به صرف زما کوي دی د سخی عبادت عمر سره شروع کو وبالوالدین احسانا وذل قربا والیتاما مور او پلار سره نیکی کوي وبالوالدین مور او پلار سره احسانا نیکی کوي یعنی احسنو بالوالدین احسانا نیکی کوي د مور او پلار سره نیکی نیکی په څو قسمونو باندې دا اول دا دا غي خبره منل هغه ته د دین او د عقیدی بیان کول دا غي خدمت کول په اندامونو باندې هغه سره د مال په ذریعہ باندې احسان کول په هغه باندې خرچه کول علامه قرطبي رحمت الله علیه وی د دواړو سره په خطر کې باندې ژوند کول دواړو سره جزي کول د دواړو سره جزي کول پاجزه ور سر پیش کېدل کله چې هغه وفات شي نو دا غي د پاره د مغفرت دعا کول او دا غي چې یو وصیتي دا غي هغه وصیت په ځای کول دا غي چې کوم دوستانی نو غي سره دوستانه ساتل خ اخلاق ور سره چلول وبالوالدین احسان احسان او ذل قربا والیتاما مور او پلار سره نیکی کوي خپل خپلوانو سره والیتاما او یتیمانانو سره هغه ډیر بدبخت کوری چې یتیم پکې او هغه سره احسان نکېږي والمساکین د مور او پلار پسې ذکر ذکر کړل چې یتیم اکثر پاتې کیږي دا د رور پاتې کیږي یا د خور پاتې کیږي نو دا مور او پلار پسې دویم نمبر خلک ولیتاما یتیمانانو سر والمساکین او مسکینانو سر وقولو للناس حسنا وای خلق ته کلمه د توحید خپل ولی خلق سره پالي حدیث کې راځي خپل ولی چې کله الله جل شانه پیدا کړانو دا الله خواته لاړه او الله جل شانه په نوم پناه غوښتا د حدیث شریف مفهوم داسې دی بیا خپل ولای ته الله جل شانه وي چې تاسو غواړئ نه خپل ولای وته وي الله جل شانه ویل ویل چې تاسو پالي نو زب هغه ځان سره رايو ځای کوم او چې تاسو نه پالي نو هغه بزد ځان نه کټ کوم د قیامت پر ورځ باندې بم خپل ولي ولاړی او دا واز بکې چې یا الله ز چا پاللوم هغه خپل ځان سره یو ځای کې یا الله چې زه چا کټ کړو من هغه د ځان نه جدا کې اوس خلک رواني وجاړي کې د سره مینه لګي د سره مې لګي قران کې الله ویل دي چې څنګه یقیم الصلات ویل دي موزو کې د غشان ته الله دا ویل دي چې مور پلار سره نیکی کوي خپلوان سره خپلوي پالي خپلولي بکې ګورا مخکې دا وی چې وقول للناس حسنا خلق ته خسته خبرو کې کلمه د توحید واقیم الصلات واتو زکات مسکائم کې او زکات ور کوي په دې آیاتونو کې الله جل شانه د يهودو نه او بل واده غسته و چې یو بل سره به ظلم نه کوي یو بل بنو وجنه یو بل به د کورونو نه وباسي نو يهودو سکول په مدینه کې دوه کلیو واړه واړه کلیو په یو کلی کې اوس اوسېدل دا مشرکانو عام خلکو په بل کلی کې خزرج اوسېدل دا عام خلکو لکه څنګه زموږ د علاقو کې دا واړه واړه قومونه دغه شانته دوه کلیو او په يهودو کې درې ډلې هغه د يهوديانو وي بنو قینوقا بنو نذیر او بنو قریظه بنو قینوقا او بنو نذیر دا د خزرج والا چې د کم کلی کې خزرج پاتې کېدل دا غي مرګري شو بنو نذیر چې دا د اوس مرګري شو نو د خزرج د کلیوالو او د اوس د کلیوالو د دې خپل کې نه لګیدا دا په مدینه کې دوا قبیله وي خپل کې نه لګي دا دشمنای وي جنگونه جګړې بو نو خامخا چې څوک پاسی نو مرګره ور سره بیا پاسی نه د جنگ د پاره بچ را پاسې دل نو يهود هغه به ور سره د دې طرف په بم يهود پاسې دل او د دې بل طرف په بم يهود پاسې دل نو يهود بم يهود سره جنگېدل په هغه زمانه کې د مذهب او علی خلق يهود لا اسلام نو د چې کله به د يهود د دایو ډله به زورور شو نو د يهودو نه به قیدیان غي سره لاړل نو بیا به وی وی دا خو زموږ د مذهب مرګري دي زموږ د دین مرګري دي اوس د آزادول غواړي نو الی چاند راجم کې نو چاند به راجم کړ خپل مرګري به آزادول نو ګوره د ازادۍ خبره منله خو دې سره دا خبره نه منله چې خپل مرګري موج نه دا خبره هم نه منله چې دا خپل مرګري د کورونو نه مو باسي دی به په حمله وکړه غي به د کورونو نه ويستل چې کوم کتاب به د دې د پایدې وغه به منو او چې کوم کتاب به د دې د پایدې نه نو هغه به نه منو تفادهم که چرته راشي دی تاسو ته قیدیان تفادهم نو جرمانه ورکوي تاسو د دینا او هو محرم علیکم اخراجهم او شان دا ده چې حرام دی په تاسو باندې اخراجهم یستل دی لکه څنګه چې د دې قتل په تاسو حرامو نو دغه شانته د دې قید کولم په تاسو حرامو او په چانده کې پایده ونی مې په کې ځان لواله نو د دې د وجنه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اي ایمان راوړی تاسو په بعضی کتاب باندې او کفر کوي تاسو په بعضی کتاب باندې فما جزاء من يفعل ذلك منكم پس څه د بدله د هغه چا چې وکړي دا کار من کوم ستاسو نه په خپله تاسو ته اختیار شو چې یو سړی دی یو خبره مني او بل خبره نه مني چې کومه خبره کې پای دی نو هغه مني لکه اقیم الصلات نه مني موز نه مني خوات او زکات وی خلق زکات نه ور کوي نو دا خبره خو کې خو په خپل اقیم الصلات مني و یوم القیامت یردون الى شد العذاب او په ورځ د قیامت واپس بشي دي څخه عذاب ته وم الله بغافل عما تعملون او نه دی الله جل شانه نا خبره عما تعملون د هغه سنا چې تاسو یې کوئ یعنی تاسو د عملونو نه خبره نه نه تاسو عملونه تخکاری نو سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ینصرون نه به د دوی امداد وکړی شي ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل دا سلورم خطاب دی په دې کې د دې خبرې بیان کوي چې د مخکینو پیغمبرانو نوم انکار کړو موسی علی السلام زموږ کتاب ورکړ او هغه سره چل ولکو د موسی علی السلام نه بعد سلور زر کاله انبیاء علی السلام راتلل پر لپسې راتلل قضایی پکم نه راتلا یعنی یو پیغمبر بچیو پات کېدو نو بل پیغمبر براغلو او ورکړې مونږه عیسی علی السلام ته چې زوی د مریم واضح دلایل او مضبوط کړه مونږه د لره به روح القدس په جبرائیل علی السلام فرشتہ ده افکلما جاءکم رسول کلب چراغ تاسو ته یو پیغمبر بما په هغه مسله باندې لا تهوا انفسکم استكبرتم چې نه به خو خو زړونو تاسو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو مسله به د خوښه نه وه نو ځان بې غټ اوچتو ګڼو دی هسې لګیا دی د مسلې د نه خوښېدو د وجې نه به هغه سره دښمني وکړه مسلې واله سره تکبر دی ته وای بطر الحق وغمط الناس حق خبره چې درته وکین ورته وای نه منم در سره دا تکبر دی او خلکو تسپک قتل خلکو پس خنداګانې او ټوکې ټکاله کول دا تکبر دی نبی علی السلام چې را لل د دې به مسله خو خنوا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون یو ډله به دی دروغ جن غاڼلا چې بچا به وس نو هغه ته به ته دروغ جنې چې بچا به وسو په کوم پیغمبر باندې به وسو هغه به وجو وفريقا تقتلون څنګه چې د يهودو حالو نو دک شانته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دې دا حالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش کړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلی د بیزی په غوخه کې یا د پیسه په غوخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زهر چولیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفاتم دا زهر د وجه نه بیا شو چې کم زهر وته بیزی کې چولیو اخیری زمانہ کې حضرت عائشه رضی الله عنها ته عائشه ته پتشتره زما د مرای رګونه د هغه زهرو د وجې نه کټ کیږي کم زهر چې ما لخ په خیبر کې یهود را کړو د هغې د وجې نه نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل کوشش کړی دی وقالو قلوبنا غلفن دا د دې یو بل خباست ذکر کوي یو بل بیکار عادت دی وای چې قلوبنا غل پنځړونه زمونږ بندي زمونږ استادان معنی کې قلوبنا غل پنځړونه زمونږ د علم لوخي دي مونږه د علم نډک یو زمونږ چاته ضرورت نشته دی د دې ځای نه بله مسله ذکر کړي پنځم خطاب دی د نور انبیاء علیہ السلام نه هم انکار کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي هر کله چې راغ دی تا کتاب قران د طرف د الله نه مصدق لما معهم تصدیق کون کې د رښتینه کون کې د هغه څه چې دی سره دی کمی خبره چې په تورات کې دی هغه خبره په قران کې دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دوی مخکې د دینه چې خبر به ورکو پراتلو د نبی علی السلام ته کافر پراتلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافرانو ته کله بچی د يهودو د مشرکینو بحث باس راغی یو بل سره نو د يهودو کتاب کې داو چې یو پیغمبر برازي عرب وتا نو يهودو با د مکی مشرکانو توی چې زمونږ یو پیغمبر برازي او مونږ به تاسو داسې وجنو لکه عادیان او سمودیان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو دی تنه انکار وکړو ګوره خبر به هم دی ورکو او انکار تنم دی وکړو دی ودا د عربو پیغمبر دی زمګ نه دی یهود سم دا منی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی اسرائیل دا منی خو هغه سره په هغه صرف د عربو پیغمبرو امیانو ترا لېږلی شي موږ خو ملیان یو فلما جاءهم ما عرفو پس هر کله چې راغی دی ته پیغمبر ما په هغه نه خو باندې په عرفو چې پیجند دی کفرون دی کفر کو به په هغه باندې فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله دی په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا سو جو چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو صرف دی وی خبره د وجه نه منو چې هغه ته وی زدو هغه سره عزت کو بئس ما اشتروا ډیر بد دی ایش ترو چې غوړه کړي به پاغه باندې انفسهم ځانون خپل لرا ان یکفرو دا چې کفر وکي بما انزل الله په هغه کتاب چې نازل کړي الله تعالی بغیان د وجه د زدنا اينزل من اينزل الله من فضله على من يشاء د دې د وجنه چرا لګل الله خپل فضل چرا لګي چرا لګي الله تعالی من فضله د فضل خپل علامه یشا او پاغه چا چې خو خدا دی په دې تم باندې چې پیغمبر به د اسحاق علی السلام په اولاد کې راځي او دا پیغمبر خود اسماعیل علی السلام په اولاد کې راغی دی وی چې دا پیغمبر به بنی اسرائیل کې واغه خو عرب کې راغې دا بنی اسرائیل او عرب چې دي دا د تر ځامن دي ښا ځکه بنی اسرائیل دا د اسحاق علی السلام اولاد دی او عرب د اسماعیل علی السلام اولاد دی فبا راګیر شو دی بغضبن په غصه کې علا غضبن د پاسه د غصې نه ولل کافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب خوارون کې دی و اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله کله چې ویل شي دیتا او زجر ولا ور کوي رټنه ولا ور کوي او د مناظره طریقه تا ته خي و اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا وای صرف خپل کتاب منم ستا کتاب نه منم وای ذاقیل لم کله چې ویل شي دې ته ایمان راوړې به ما انزل الله پاک کتاب چې را لګل الله تعالی قالو نو وای دې نؤمنو موږ ایمان راوړو به ما انزل علینا په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې ويکفرون بما وراءه او کفر کو موږ ما سیوا د دینه او مسلمانان څه وایي مسلمانانو ته الله جل شانو وایي و چې مسلمان به هغه چې هغه په قران ایمان راړي او په مخکینو کتابونو ایمان راړي په تورات او انجیل منګه خو تاسو تورات منو تاسو انجیل منو کوم چې حق دی تحریف پکې نه دی شوی او هو الحق او حال دا دی چې هغه حق دي مصدق لما ما مصدقا لما معكم معهم تصدیق کون کړي د دې د کتاب قل وای پیغمبر علی السلام فلم تقتلون انبیاء الله تاسو که دومره خلک چې تاسو وای چې موږ سره خپل کتاب منو او یقینا راغلو تاسو ته موسی علی السلام په واضح دلایل باندې بیا ونیس تاسو خیل را په خدای تو باندې او تاسو ظالمان و اذا خذنا ميثاقكم کله چې واغست مونږه وعده تاسو نه ورفعنا پورته کومګه فوقکم التور تاسو د پاسه غردو کی تور په خله باندې ویل چې موږ خبر هم ان لا پزړه کې وی چې خپل کار بکې نه منو واشرب واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم سکول شو پزړونو د دې کې محبت د سخي بكفرهم په سبب د کفر د دې سخي سره محبت او هغه داغه په خدای توب باندې نیولې وو داغه بندگی کولا نو د دې د وجنا زړه کې هغه محبت نو د الله حکم وطن شدن نه کې دی عبدالرحمن بابا سوې هغه وی وی دومره لوی ملما چې کور ته بیا اول د سهن پاک کله خشاکا دومره لوی ملما دته شاته دی کړ دې په خواته کنځړه نه بوله دومره لوی ملما هغه چې کو طبيعي نو اول سهن پاکل خشاکا مطلب دا دی چې زړه د الله یاد زړه ته بوزي نو اول دی د الله یاد د شرک او د کفر نه د بدعات نه پاک کا دا اول دی زړه د شرک او د کفر او د بدعات نه پاک کا نو د دې په زړه کې د سخي محبت پروتو نو چې یو طرف ته د سخي محبت او د سخي هغه داغه د بندگی کولا نو څنګه وته دا الله حکم دن نه کېدل نو په زړه کې وی چې نه منو واشر د دې د وجنا سمعنا وی وعصینا واشربوا في قلوبهم العجل او سکول شی او پزړونو د دې کې محبت د سخي د کو فریم په سبب د کو پر د دې قلو آئے پیغمبر علیہ السلام دے سما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین ډیر بد دی ډیر بد دی هغه څه چې حکم کوي تاسو ته پاغي باندې ایمانونه تاسو کچرته تاسو مؤمنان زموږ خلک وي دا ستا ایمان دی کنه چې یو طرف ته زړه کې د سخی محبت پروت بل طرف ته د الله د محبت داوا کې قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس راځي مباهله کو مباهله دي ته وي چې میدان کې بودريګو چې څوک په حق دي هغه دی الله خلاص کی چې څوک په نه حق دي هغه دی الله تبا برباد کی بس دا څه بوای قلوای پیغمبر علی السلام ان کانت لکم الدار که چرته تاسو د پاره کور د اخرت که چرته وی تاسو د پاره کور د اخرت عند الله پنځ د الله تعالی خالصتا من دون الناس یو ازي خالص دی ته وای چې ته لکه وې دې مخلص خالص اخلاص هم دی ته وای چې عمل دې صرف یو د الله د پاره نو که آخرت صرف یوازې ستا د پاره من دون الناس علاوه د خلقنا فتمنوا الموت نو او غواړی مرګ ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتینی مطلب دا دی چې موږ به سوال کو چې یا الله څوک پکې دروغجن دي ته مړ کې نو الله سوی ولن يتمنه ابدا او چرې دین غواړي مرګ په سبب دا غا به ما قدمت ايديهم چې مخ کړي لا سونو د دی والله عليم بالظالمين الله په دې په ظالمانو باندې دا لاسه کې یو بل بد صفت واوره دی وی چې خدای پاک عمر مې ډیر وینو دا الله د ملاقات تمنا دی نه کوي زرکلن شي لکه څنګه چې اوسني ملحدین پښتانه وایي چې زرکلن شي خدای دې زرکلن کا داسې وایي السلام علیکم ویل پکار حدیث کې مرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې البادی بالسلام بری من الکبر سوک چې ولنې سلام کی دا د تکبر نه پاک دی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې می پاول زل باندې ولید دا د يهود لوی عالم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې افش السلام اے خلق السلام عام کې د سلام رواج جوړ کړي او خلق له ډوډۍ ور کوي د شپې عبادت کوي هغه وخت کې چې خلق دی سلام چې د دې سره برکات راځي کورونو ته چې خلک دن نکی په کار دی چې سلام کوي والله بصیر بما يعملون الله لذن کې په هغه څه چې عمل کوي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك د دې ځای نه دوی مېسا د 186 نمبر آیات پورې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو څه اعتراضات دی کولی او اعتراض چې تعالی وه جبرائیل علیہ السلام راړي هغه زموږ دشمن دی داغه جواب ورته کوي چې څوک جبرائیل علی السلام سره دښمنی کوي هغه الله سره دښمنی کوي ځکه جبرائیل علی السلام د الله په حکم باندې راځي دویم ته د سلیمان علی السلام پاکي بیانې چې سلیمان علی السلام پاک او هغه پیغمبر وو حالان کې سلیمان علی السلام جادوګرو نعوذ بالله نو دا غي جواب کوي چې سليمان جادو چې دی دا کوپر دی او وما کفر سليمان سليمان عليه السلام کوپر نو کړي ولکن شياطين کفرو تفصيل به خپل ځای کو درې اعتراض رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کو چې ته وای چې جادو مو کوي حالان کې الله د جادو د پاره دوه فرشته په بابل خار کې را لېګلې وي نو دا غي جواب وتم کوي چې وا ما انزل علی الملکین ببابل هاروت ما و ماروت اغه الله د امتحان د پاره را لېګلې وي امتحانو سلورم خبره وته وکړه چې تاسو هغه الفاظ نه خلق منع کوي چې دا غي دوه مطلب وي او په خپل باندې تاسو را عینه وا یو درا عینه دوه مطلب دي یو دا چې ای بي وقوف او دوی ممانه دا, دا چې زمګ لحاظو کا زمګ خیال وساته نو دا غي جواب دا کوي مسلمانانو ته وی چې راعي نه موای دو داسې الفاظ موای چې دا غي دوه مطلب یو مطلب والا الفاظ موای پنځمه خبره دا کوي چې نن یو خبره کې سبب له خبره کې نو دا غي جواب په مانن سخت سره کوي چې موږ یو آیات لري کو دا غي په ځای بل راړو نه غو دا غي نه خیا به دا غي په شانتي او دا غي جواب به موږ په خپل ځای باندې کوو شپږم خبر الله د ځان لپاره نازولی ټاکلی دی او ته نه منې نو دا غي جواب کې سبحانه الله پاک ته د نازولنه وما خبره الله ستاسو د رسالت په باره کې موږ سره خپل خبرې ولې نه کې الله دې موږ تخپل وایي چې دا پیغمبر مونږ را لېږلی دی نو دا قانون نه دی بعد چې بادشاه به د ارچا کوڅې لذي چې زما دا ما دا پلانې قانون جاری کړی دا اومني الله بس کسان لیږي انبیاء علیہ السلام را لګلی لکه څنګه چې د دنیا بادشاہ خلق لګی لیس کمثله شی هم د الله په شان څوک نشته قل من کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك اولن اعتراض جبرائیل علیه السلام ستا مرګره دی او هغه زموږ دشمن دی ځکه د موږ مسله نه منو او آیا هغه څوک چې وي دشمن د جبرائیل علیه السلام فإنه نزله على قلبك یقینا د جبرائیل علیه السلام نازل کړی دی قران لره علی قلبک استا پزړه باندې زړی ذکر کو ځکه دا محل د وحیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا زړه چې دی نو دا د وحی ځای دی د علم ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زما سترګې ودی کیږي زما زړه نه ودی کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه به وی خو مولانا رومي وای وای علم خو هغه دی چې ستا په زړه کې که علم دی په بدن باندې شو نو دا علم نه دی دا مار دی وی علم را بدل زنه یارې بود علم را بدل زنه یارې بود و علم کدی په زړه کې نو مرګره دی دی علم را بد را برتل زنه مارې بود ته چرته کې علم دې د بدن د پاسه شو نو دا بیا یو لوی مار دی دا بیا تا ته نقصان در رسي علا قلبک پزړ صاحبانه باذن الله په حکم د الله مصدق لما تصدیق کون کې دا غس بین یدی چې مخکې د مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مصدق لما تصدیق کون کړي بین یدیه د مخکې کتابونو وهدن هدایت ته وبشرا للمؤمنین او زیر دې د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله وملائکته سوک چې دشمن د الله او د فرشتو او رسوله او د پیغمبرانو او جبرئیل او د جبرائیل علیہ السلام او میکائیل او د میکائیل علیہ السلام فإن الله عدو للكافرين یقینا الله دشمن دې د کافرانو دې کې بن اسرائیل ته اشاره وکړه چې تاسو یوازې جبرائیل علیہ السلام نه یادوي تاسو د الله سمره خلاف کوئ تاسو د پیغمبرانو سره خلاف کوي وجنه یو درغجن وته وایي ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا موږ را لګلی تا ته دلائل واضح وما یکفر بها الا الفاسقون او کفر نه کوي په دې باندې الا الفاسقون مگر فاسقان علامه قرطبي وایي وې دا سه یاتون الله را لګلی څنګه واضح دي ښکار دي واضح دي دا سه واضح دي چار څوک پی پويږي الفاظ تلاوت کیږي معنی چان کړی شوی دي مقصد صفا واضح دي صفا واضح مقصد دي نخکارا معجزه والا آیاتونه دی پکې و ما یکفر بها الا الفاسقون نو دوم رخکار آیاتونه دی خو بیا هم و ما یکفر بها الا الفاسقون کفر نه کوي په دې باندې الا الفاسقون مگر فاسقان فاسق سره بد دي آیاتونو مخه ته خند دريږي او کلم عهد عهدا نبذه فريق منهم دا اوس بل خباست د دې ذکر کوي وعده ماتي هر کله چې دی یو په خو وعده کوي عهدن عهد او عهدن معنا په خو وعده کوي نه بدهونو ماتي غلرا یا زموږ استادان معنا کوي کله چې وعده کوي دی یو وعده نو ماتي غلرا فريق منهم یو ډله د دینه را لدیتا رسول یو عزتمن پیغمبر من عند الله د طرف د الله نه مصدق لما معهم تصدیق کوونکې دا کتابونه چې دی سره نبذ فريق منهم نو اغرزل یو ډلې دا کسانو نه اوتل او من الذين دا کسانو نو تل کتابه چې ورکړې شی وته کتاب څه شیشه او غرزو کتاب الله کتاب د الله ورا ازورهم رست د شاګانو نا کان نه هم لا علمون گویا کې دین پویدل سفیان ابن عیینه وی علامه شعبی وی چې تورات د دې مخه ته پروتو لیکن دې پاغه باندې عمل پرې خو عمل پې نکو سفیان وی و چې دې پرې خمو کې را تاو کړو او په سپینو زرو په سرو زرو خيسته کړو خيسته کسوړای ولا جوړه کړي وا هر وخت به صفا سوتره ساتو ریخه مې تنه چا پیر کړو خو په کتاب ځان نه پوه کو داغه حلال نه غړل حلال حلال نه غړل داغه حرام حرام نه غړل چې ته په پوېږي نه نو څنګه به تا ته حلال او حرام معلوم شي نو دای هغه کتابونه هغه شاته غرزول او عمل پینو کو کې انسان وته د درو کیسه شروع کین وی ډیر خو ډیر خوان دی او خو کدا الله کتاب وای نزړې تنګيږي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی ګوره کتاب الله ورا ظهورین دا الله کتاب باندې عمل پر خو دی وی د قیامت پرځ به سخترین عذاب هغه عالم له ورکول شي چې هغه دا هغه د خپل علم نه فائدہ نه واغستې لم ينفع بعلمه کنز العمال کې دا حدیث دی د بی عمل عالم داغه مثال دا سره لکه د منباتای په شان دی چې ځان سوځي او بل له پایده ور کوي خو خپل عمل نه کوي پرون موږ په دې تفصیل کړو کتاب الله کتاب دا لورا ظهور مرصد شاګانو نه کان نه هم لا علمون گویا کې دې نه پويږي وتبو دی تابیداری وکړه ماتت لو شیاطین د هغه څه چې لستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د حکومت د سلیمان علی السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړ سلیمان علی السلام ولکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو اصل کیسه دا و چې د سليمان عليه السلام په زمانه کې جادو ډیر زیات شو او خلکو دا کیدو ساتله چې پیریان په پټو خبرو باندې پويږي په غیب باندې پیریان پويږي سليمان عليه السلام ته د پیریانو حقیقت معلومو ځکه داغه نو کرانو نو خلق د پیریانو متعلق دا کی دو ساتل چې دی په غیب باندې پویږي سلیمان علی السلام د جادو ټول کتابونه راجم کړل او هغه د خپل تخت د لاندې خخ کړل کله چې سلیمان علی السلام وفات شو علامه ابن کثیر وایي چې سلیمان علی السلام کله وفات شو نو شیطان راغې او بیان شروع ک خلکو ته قام خطیبا خلکو ته بیان کو کله کله به شیطان د مولا په شکل کې مرادي نو شیطان راغې خلکو ته بیان شروع ک چې سليمان عليه السلام خو پیغمبر نو سليمان عليه السلام جادوګر او دا حکومت سليمان عليه السلام په جادو باندې کو خلکو کوم دا خبره مشهوره ده وای دا سليماني غمې ده په ګوتما کې لګی دا د کوپر خبره ده او دا خبره مشهوره ده وی سليمان عليه السلام چې حکومت کو نو دای په یو ګتمه باندې کو او ګتمه چې تنه روک شو نو بیا هغه ګتمه هغه یو کس ته ملاو شو یو میان والا ته ملاو شو او څوک د کیسه ده چې خلکو د ځانه جوړه کړي ده دا قصه د کوپر ده سليمان عليه السلام له بادشاہي الله ورکړي و دا ګوتمې نه ورکړي د ګوتمې په بادشاهۍ کې اس اثر نو نو جادو شروع د سلیمان علیه السلام په زمانه کې خلکو به کوډې او منترې کولې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیه السلام د دې د ختمولو انتظام وکړ ځکه هغه بادشاه و نو دې پاسید شیطان او وی وی چې سلیمان علیه السلام په جادو باندې حکومت کو د جادو په زور باندې يهودو کې دا خبره مشهوره شي و وتبعوا دی تابعداري وکړه ما تتل ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان هغه څه چې ویل بشي تانانو لستل بشي تانانو علی ملک سلیمان په حکومت د سلیمان علی السلام کې دا يهوديان چې دي دا ګوره جادوګران هم دي اوس هم کباله جادو ته وي يهودي کوي او تور جادو دی وما کفر سليمان او کفر نو کړ سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو ګور په جادو کې اهمه خبر دادا چې جادو دا د شیطان عبادت خلق پدې کې کوي په ناپاکای کې د قران کریم تلاوت کې او په ناپاکای کې مسکی غټ جادوګر باغی چې غټ کافری بس دا به غټ جادوګری يعلمون الناس خود به خلق تا سحر جادو وما انزل على الملكين او هغه چې نازل کړي مونږه علی الملکین په دوه فرشتو باندې به بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت اسانه توجیه کوم او د توجیه نه کوم دي زموږ استادان ډېر تفصیل کې اصل مسله دا و چې جادو دومره ډېر شو چې خلکو د پیغمبر په معجزه کې او په جادو کې پرخ نشو کولای لکه څنګه چې پیغمبر موسی علی السلام امسا غټه لرا خلاص کړه نو جادوګر بم دغه شانته کولو نو خلکو په جادو په معجزه کې فرق نشو کولی نو پرشتي را لیو خلکو ته وی چې اے خلکو جادو داسي او معجزه داسي نو خلکو ته د جادو او د معجزې فرق خو نو خلکو هغه منتر راواغسته او داغې نه بیا جادو شروع کو لکه څنګه یو عالم تا ته وای چې ګور ورور سود دادې چې یو سړی لدی لس روپیا ورکړي او تی نه بیا پنځه لس پنځه لس روپیا اخلي دا سود دی نو ته لاړ یو ته وای چې استاد جی دا ویلی دي چې چاله دې پنځه لس لس ورکړي پنځه لس روپیا ته اخله نو هغه خو تا ته دا نه دی ویلی چې ته سود وکړه هغه تا ته صرف یو طریقه وښوله چې سود دا دی ګورې د سود د کولې دا ته نه دی ویلی چې سود وکړه خو تا ته معرفت وکړو نو د خلکو ته معرفت د پرشتو وکړو چې جادو دا دی کم کم کې چې دا د منتر وویل شي دا وګورئ تاسو یې وایي ته نو چې هغوی به ووایي دا وګوره ورته دا کار وشوی نو خلکو ته وخول چې ګوره کله پکې دا منتر نی او دا کار کیږي نو هغه به معجزه ای انبیاء علی السلام به ډېر راتلل هغه زمانه کې نو خلکو ته د معجزې او د جادو فرق وخو لکه د اور او د اوبو فرق څوک دا تا ته خو چې اور د نقصان شه دی ګوتې موړه دا وبچې دی دا د فائدې شه دی دی بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت هو ما يعلمان من احد نه به خود دی دی جادو لره من احد هیڅ چاته حتا در دې پورې یقولا چې ویل بده دی دواړو پرشتو انما نحن فتنه مونږ د امتحان د پاره یو فلا تکفر نو کفر مکوي پس د کول د جادو سره معلومه دا شو کم انسان چې جادو کوي کم انسان چې جادو کوي او جادوګر له سوکتلې نو هم کافر کیږي او جادوګر په خپل کافر دی کم اورات چې په قران او په سنت کې راغلي دي اسماء الحسنا راغلي دي باغې باندې دم جایز دی او چې کم اورات په قران او په سنت کې نه دي راغلي او معنی معلومه نه نو په هغې باندې دم دا ناجایز دی په دې کې کله کله د جادو منتر راشي بعض خلک راشي په تعویز کې لیکلي یا جبریل یا میکائیل یا محمد دا قسمه قسم نمونه په هغې کې راغلي دا شرکیه تعویزونه دي دا کوي تعویز په خپل ځای باندې جایز دی ښه د دې دغه په خپل ځای کوو خو هر چالنه چې څوک خیال ساتلی شي فلا تکفر نو کفر مکوئ پس د کولو د جادو باندې فیتعلمون منهما پس د کولو به د دواړو منهما پس د کولو به د منهما د ملائکو نه ما یفرقون به بین المرء و زوجه هغه جادو چې جدائی به راوسته پاغه سره بین المرء و زوجه په میانس د سړی داغه کې و زوجه او په خزه داغه کې یعنی د خزی او د خاون په منځ کې جدائی بچرات لا نو هغه با د دې جادو په ذریعہ باندې راتلا د جادو طریقه دا ده چې کله جادوګر جادو کوي نو جا اول دې ځان سر پیریان راواړي په منتر باندې ځان سر پیریان عادت کی د چې پیریان ځان سر په منتر باندې راواړي او خپل قیدیان کی نو بیا یو سړی په سیلیږي نو بیا هغه منتر وي د لوی شیطان عبادت کوي د دې چې کوم مشر د آدم علی السلام دشمن داغه عبادت کوي او هغه د الته نه بیا دی پیریان سره رابطه کوي چې لاړ شي تاسو پلاني ځای کې دا دا کار وکړي او هغه راشي د انسان بدن ته ونوزي نو د یو بدن ته یو جار پیرو نوزي د بل بدن ته بل پیرو جنگونه جګړه هغه سٹارټ شي یا تنه بیماری جوړ شي دا چې بیماری چې هغه معلومیږي نه او دا د تجربو نه ثابته ده دا صحیح خبره ده د درې درې سو روپۍ باندې خلک د خلکو کورونه بربادي دوه نیم سو درې سو پنځه سو روپۍ دا واخلي او په خلکو باندې تعویزونه کوي یا 1500 روپۍ دی یو کس د پاروالی نو داغه بدن دومره کمزورې چې هغه یوې جټکې تم ټینګ شي پیری د نکیدو سره او پات شي قتل عام خلک کوي د جادو د لری کولو د پاره سحر ماخام کم وظایف چې راغلي دي نو هغه ویل پکار دي اخیری صورتونه په ځان ویل پکار دي وما هم بضارین به من احد او نه دي ضرر ورکون کې په جادو سره من احد اچات الا باذن الله مگر په حکم د الله ويتعلمون او ذکو بدی دی جادو او ذکو بدی دی ويتعلمون ذکو بدی هغه جادو ما هغه جادو یضرهم چې ضرر به ورکو دی لره ولا ينفعهم او فائدہ به ورکو لدی لره ولقد علموا او یقینا دی په ول من اشتراو چا چې واغست چې دی جادو لره مالو په الاخرت من خلاق نه بيد لره په اخرت کې صبر خا ولا بئس ما شروا به انفسهم یقینا ډیر به د هغه چې خوښ کړي دی په هغې باندې ځانونه خپل لو کانو یعلمون کاش که دی پوهېدل علما وی چې څنګه جادو کوونکې کافر دی داسې چې څوک پکې نو هغه هم د اسلام نه خارجېږي ځکه دی ورسره ملګری دی زنانه ولم په کار دي چې د قرآن او د سنت د علماو نه دم درود کوي کور کې ځان باندې په خپله باندې دم درود کوي هر چا لدی نزی ځکه د چا د عقیدې څه پته لګي چې دا جادوګر دی او که دا صحیح دم درود کوي ولو آمنو کچرته دی ایمان راوړې و تقو او ځان ساتلو د شرک نه علی مصوبه من عند الله خامخا بدله به د طرف د الله نه خیر غره لو کانوا یعلمون کاش کدی پوی دی یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راعنا دا بل ادب ورکي تاسو د هغه الفاظو نه په خپل باندې نفرت کوئ چې دوه معنی او په خپل باندې راعینه لفظ وای اے مومنانو موای لفظ دراعینه یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم قال را لو صحابه وته چې راعینه نو د يهودو جبه جدا واغې ته عبراني وي او د مسلمانانو جبه عربي وا نو راعینه چې ده نو دا په عبرانه جبه کې کنزلو او د مسلمانانو په جبه کې دا د دې مطلب دا چې راعینه زمونږ هم خیال ساته مونږ ته لګه توجه وکا نو خلق برال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې مونږ ته توجه کا زمونږ خیال ساته راعنا زمونږ خیال ساته نو يهود چې رالل چې کله را نږدې شو د صحابه د دا اورېدل چې دی راعنا وایي نو په خپل منځ کې خندا شروع کړه او په خپل جبه کې یو بل ته ووي چې دا خو زمونږ په جبه کې کنزل دین د روسه پورې به متخکاره کنزل نشو کولی اوس به تخکاره کنزل کوو دا خبره سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ واوریده چې هغه د دې جب پیجندا پویده پی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته ویل اے لعنتیانو پتا سو دې د الله لعنتی کما د چانه دا واوریده چې يهودو کې کم یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا عینوي نو زبد هغه سټ کټ کما مسلمانانو ته الله جل شانو وه راولګل چې مسلمانانو راعینه لفظ مو وای انظرنا وای دراعینه معنی هم دا راځي چې زموږ خیال ساته او د انظرنا معنی هم دا راځي چې زموږ خیال ساته موږ ته وګوره دراعنا سو معنی راضی اے زمونږ شپن کیا اے کمکلا دا معنی راضی نه دا سم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تخسته الفاظ وای وقول انظر وای په بدله کې انظرنا واسمعوا او واوري حکمونه د الله وللکافرین عذاب الیم د پاره د کافرانو عذاب درناک دی چې نازل شي په دې باندې څه خیر د طرف د رب د دینا والله یختص برحمته من یشاء مشرکان خدا نه غواړي خو الله خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء او چاله چې خو خشي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها بل اعتراض يهودو وی نبی علی السلام نن یو خبره کوي او سبا بل خبره کوي ګوره بیت المقدس طرف ته مونږ کو نو قبله طرف ته مونږ شروع کو کله یو خبره کوي او کله بل خبره کوي نو داغي جواب الله جل شانه ور کوي کومګه یو آیات منسوخ کو نو موږ داغه په شانتی او خبر موږ پریدو نو داغه په شانتی موږ بل مقرر کو او به هو هغه شانتی یا داغه نه خمږ راولېګو د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی لکه ماشوم دیتا وته اول الف با شروع کړل نو چې هغه ختم کړ قاعده یې ختم کړه نو تا وته ناظر شروع کړه د قران کریم دی ته په عبارت شروع کو چې هغه ختم کړل نو تا وته ترجمه شروع کړه دغه ترتیب باندې ښه نو که یو کس راشي هغه وایي چې وګوره پرون دی وته قاعده ویلا او څو وخت بعد دی وته ناظره شروع کړه خدا قاعده ولا خو کنه بس دا به ویلا ویلا نور مخکې څه ضرورت ته دومره علم ته بس زمونږ د پاره دغه ډېره شی وه چې دا قاعده مو ویله یا صرف تلاوت به کو نو ترجمه ته څه ضرورت نو دا یو بیکاره غونه کې اعتراض دی ګوره مسلمانان نیویو نو الله اول دا غي لپاره برابر برابر احکام را لېګل بیا وت احکام یو شانت کول بیا بل شانت بیا بل شانت چې دې داسې عادت شیرور او احکام سره نو احکام به را لګل لکه اول کې د جهاد حکم نو مدینه ته چرال د جهاد حکم پکې راغی مانن سخ من آیت هغه چې بدل کو مونږه من ما موصوله نافیه نه ده هغه چې بدل کو مونږه من آیت یو آیات او نن سها یا هیر کو مونږه غل رستانا ناتی بخیر منها راتل کو منګه بخیر منها په غره د هغینا او مثلها یا په مثل داغه په شان داغه علم تعالم آیتن پویږي ان الله علی کل شیء قدیر چې کینن الله جل شانو پر یو شی باندې قدرت والده علم تعالم آیتن پویږي ان الله له ملک السماوات والارض الله لر بادشاہي د اسمانونو د زمکو ده وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشته تاسو لرا علاوه د الله نه می ولی نسوک دوس ولا نصير نسوک امدادي ولی د الله نوم دی نه د الله جل شانو نه علاوه تاسو سوک دوس بني ګوره د دې دواړو منځ کې فرق دی ولی دی ته وایي چې هغه کله کله امداد کوي نو بیا امداد نه کمزور شي او نسویر دی ته وي چې ته پیژنې نه او بیا هم ستا امداد کوي نو د الله نه علاوه نه بددای سوک دوس یو نه بددای سوک امدادو کی هم تريدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسی من قبلو په دې آیات کې بل زجر دی چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې تپوسونه مکوي چې هغه مناسب نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رافی ابن خزیمه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل وی چې د اسمان نه یو کتاب مونږ لراړه نو مونږ به یې ومنو زمونږ د پاره نیرونه جاری کا او زمونږ د پاره جنتونه جوړ کا په دې ځمکه باندې نو مونږ بس تا تابعداري وکړو ګنې هڅه په سوال کې هیڅ قسم ګناه نشته دی وی شفاء العی السوال علما وی د ستړي سړي شفا چې دنو هغه سوال دی ته چانه تپوسو کې د تپوس دی کې څه ګناه نشته دی خدای دا تپوس چې کو نو دا استهزاء کو لکه یو سړی ته په دې باندې هر څوک پوهېږي بعض یو کاتو کې یو سړی را چې استادي دا مسله څنګه ده نو تا ته پته ولګي چې دې تپوس کې چل دی نو د چل تپوسونه مه کوئ هسې تپوسونه کوئ ښه خبره ده ومن يتبدل الكفر کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تاسو شو د موسی عليه السلام نه مخکې د دینه سوال شو د موسی عليه السلام نه موسی عليه السلام نه سوال شو مونږ ته الله وخایا خکار راته وخایا نر الله جهرتا بالکل چې مونږ داسې الله وینو ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل چا چې بدل کو کفر په چا چې واغستو کفر بل ایمان په بدله د ایمان کې فقط ضل سوا سبیل لیکن د گمراه شو د سملار نه ود کثیر من اهل الكتاب بوهوت کې چې کله مسلمانان نو تشکست شو نو يهود را له حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته تاسو په حق باندې وای نو تاسو به شکست نه ملاوي دوه که تاسو په حق باندې وای نو تاسو ته به شکست نه ملاوي دو نو راځه زموږ يهوديت تر واوړه ما پرېدا ستاده دین ستاده پیغمبر دا درغجن نه ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا خو خیر ډیر د اهل کتاب نه کاش چې واړی تاسو پس د ایمانونو تاسو نه کفارن کفر تا کافران دا ولي وی خپل جهنم ته زم یوازې خو بنه زم ته را سره ځي کنه حسد من عند انفسهم د وجد حسد نه د نفس د زړونو د من عند انفسهم د طرف د نفسونو د دینا من بعد ما تبين لهم الحق پس دا غنه چې ښکارا شو دی ته حق خو ته پته چې پیغمبر په حق باندې دی صلی الله علیه وسلم علما کرام وی وای چې هر یو دشمن هغه به ته راضي کې خو حاسد حسد کوون کې سړی هغه ته نشي خوشحالولی هغه ته نشي راضي کولی ځکه دی همیشه د پاره په غم کې او همیشه د پاره په اسویلو کې او د دو حسرت او افسوس هغه نه ختميږي او حسد نیکای داسې خوري لکه اوچ لرګې چې اور خوري حسد او نیکای داسې ختم حسد سره نیکای داسې ختميږي حدیث کې راځي د حسد په مقابله کې غبطه د موږ ته پسخېدل وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پس حسد پیس شي کې نشته سره په دوو خبرو کې دی یو انسان لا الله علم ورکړی دی او هغه علم په خلکو کې خوره یو انسان لا الله مال ورکړی دی په هغې ښه کار کوي نو چې نه در سره علم شته دی او نه مال په ښه کار کې لګې نو ته به څه کې یا علم ته کېنه یا مال په ښه کار کې لګو نو دی حسد کوي فعفو پس اپو کوي وسبه مختنه واړوي چر ور سره مو کې خپل کار بکي حتی در دې پوری آتی الله بامره چې راتلو کې الله تعالی په خپل حکم باندې یو وخت براشي چې تاسو ورپسې تور راغستی هغه چې مخکې لګي تاسو د پاره د نفسونو خپل سره نیکی نو په مومي تاسو هغه لره د الله سره ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاغه چې عمل کوي تاسو بصير لدن کې دي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا جنت د پاره ځان خاص کړو چې صرف مونږه به جنت ته ځو بل هیڅ څوک به نه ځي وای دی اچره به داخل نشي جنت ته مگر هغه څوک چې وی هغه يهودي او عیسائی تلکا مانیهم دا خیالات د دی دي قل او هاتو برهانکم راړي دلیل تاسو ان کنتم صادقین که چاته تاسو رښتینی بلا بشکا جنت جنت ته بزي دا نه جنت الله جوړ کړی دی د داسې خلکو د پاره چې هغوی بزي جنت ته جنت جوړ شوی د خلکو د پاره دی خود چا د پاره جنت جوړ شوی دی من اسلم وجهه لله چا چې تابع کزان خپل الله ته او هو محسن او دینی کی کوونکې موحد فله اجره عند ربه دلر اجر دې پني ضرب ده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير په دې باندې نه بدې غم جن شي دا يهود او نصارا عيسایان انګريزان او اسرائيل دی یو بل تړر غصه دي خو اسه په خپل کې داسې موږ ستاسو مرګري او دې زموږ مرګري دي وقالت اليهود وا يهوديان ليست النصارى ندي دا پیرنګيان على شيء په دین باندې وقالت النسوار وای پیرنګیان انګریزان لیست اليهود ندی دا يهوديان علا شین پیس دین باندې اوس وته اسرائیل وی يهود تخا وهم یتلون الكتاب او حال دا د چلولې دی کتاب دا يهود زکه ډیر زیات راکاږي چې دا مليانو دې سر کتابو یتلون الكتاب لولې دی کتاب ګور کتاب ور سره دی او بیا مې یو بل باندې لان توان وای ته پناه کې او زه پناه کې مرضی چې کتاب تکینو کنه د کتاب تلاوت کوي نه د کتاب په لار باندې نه دی وهم یتلون الكتاب حال دا چې ولې د کتاب کذالک قال الذين ګوره دی خلک د الله د جماعتونو نه منع کوي ومن ازلم ظالم خودی ظالمان خودی دی په ظالمانو کې لوی ظالم هغه دی مم منا مساجد الله او څوک د ډیر لوی ظالم دا غچانا چې منع کوي خلک د جمعاتونو د الله نه ايوز کر فی اسمو چې یاد کړی چې پاغي کې نوم د الله یو انسان ستا جمعات لرازی چې زبا پکې د الله نوم یادو ما او ته هغه تن پرې دي اي یذکر فی اسمو وسع فی خراب او کوشش کې په خراب والی د دې کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وای داس یو زمانہ براشي په دې خلکو باندې چې د مسلمانای به صرف نوم پاتې شي او مسلمانی شته دی صرف نوم د مسلمانای به عمل د مسلمانای بني او قران کریم چې دی نو دا به صرف رسم پاتې شي د قران کریم به خلک صرف تلاوت کوي د تراو ختم وکاو او پروژه کې مې یو ختم وکاو صرف رسم به قران کریم پاتې شي د عمل نبوزي عمل کې به قران ني بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی د دې جمعهتون به آبادی خو په جمعهتون کې به هدایت ني د هدایت आवाज بني دا وجه بسی نو علما د دې چې دي د دې علما با د اسمان د زمکه د لاندې بدترین خلکی دا غي نه به فتنه راوځي او غي کې به فتنه وردن کیږي ولی علما به د قران او د سنت خدمت پر خودي او بل څه پسې بلګیدلی د خلکو گمراه کول پسې بلګیدلی ایوس کرف یسمو چې یاد کړی شي پاغي کې نوم دا الله وسعتی خراب یا کوشش کې په خرابولو داغي کې اولائک ما کان لهم ان يدخلوها خائفین دا کسان مناسب ندي دی چې د نشي دي ته مگر یریدون کی لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخره عذاب عظیم دلر په دنیا کې رسوایی دا او دلر په آخرت ته عذاب لو ولله المشرق والمغرب خاص الله لره طرف د مشرق دی او د مغرب دی یو ځای کې تا نه پریدي بل ځای ته لاړ شه بل ځای دې نه پریدي بل ځای ته لاړ شه مشرق او مغرب دا د الله دی ایو شاعر وای ملک خدا تنگ نه سپای غدا لنګ نه د خدای ملک چې دی نو هغه تنگ نه دی او د ملنګ په چې دی هغه شلی نه دی هر ملک ملک ماست کئی ملک خدای ماست وی هر یو ملک چې دی نو هغه زما ملک دی چې مکم ملک د خدای دی نو هغه زما ملک دی هر ځای ستاده د قران خدمت کوه خاص الله لپاره طرف د مشرق دی او د مغرب دی فین ما تولوا فسم وجه الله کم طرف ته چې مخواړه وای تاسو نه الته کې ذات د الله دی ان الله واسع علیم یقینا الله پر اختیار او ستون کې علیم پوه دی وقالوا اتخذ الله ولدا يهود عقیده وا وی الله نیول دی نائب الله ځان له اولاد نیول دی دی دانوي چې اد الله پاک زوی شوی دی لکه څنګه چې د انسانانو دي نه الله پاک ویل دي چې پلانې عیسی علی السلام زوی دی عزیر علی السلام د الله زوی دی عیسایانو به عیسی علی السلام د الله زوی دی يهوديانو به عزیر علی السلام د الله زوی دی نیولې دی وی ښا دا نو وی چې د الله ولد شوی دی دا هیڅ چا دا نه دی ویلي او زمونږ پښتانه وی نازولی نیولې دي نو نازولی او بچی دا یو شی نو نی وای دی نیول دی الله ولدن نائب سبحانه اول خبر پاک دی الله تعالی د نائب نه بل له ما فی السماوات بلکې دا الله په اختیار کې هغه څه دي چې پاس مانونو کې دو پزمکو کې دي ځکه چې د چا اختیار نه نو د نائب ضرورت خو هغه ته کل له قانتون ټول له دی الله ته قانتون عاجزی کون کړي کلوی ځوان دی که وړو کې ځوان دی که کاکا صاحب دی نو دا ټول د الله بندگان دی او دی الله تعجزي کوي نو چې هغه الله تعجزي کوي ته مت کو کنه بديع السماوات والارض دا چې کوم دی ولا ګرځولې دي نو دی اسمان پیدا کړی دی او کزمکه پیدا کړی دی څه کړی دی ته ما ته د خدمت وخایا چې تا ته نه خدای جوړ کړی ته ته نه سوالونه کې یا را مدد شي یا لزوان را مدد شي او کاکا سي برا ورسیږي دای څه کړي زمکه جوړه کړي دا که اسمانه جوړ کړي دي ونی پیدا کړي دي که بوټي پیدا کړي هیڅ نه دي کړي نو څنګه دی ول ډیوټي ور کړي دا بدی او سماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو وای دا قضا امرن کله چې فیصلو کې دی او کار فإنما يقول له كن فيكون نو وایغه تكون موجود شا فيكون نو موجود شي اولیاء مونږه منوخه لوی ځوان د الله ولی دی کاکا صاحب د الله ولی دی خود ولی مطلب خدا نه کنه چې ته ول د خدای درجه ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی د خدای درجه خو بنور کې کنه وقال الذين او هغه کسان لا يعلمون چې نه پويږي لولا يكلمون الله اوس بل اعتراض چې موږ سره دی الله جل شانه ستا په نبوت باندې خبرې وکړي چې ته دا پیغمبر دی نو وای دی وای هغه کسان چې نه پويږي ولې خبرې نه کوي موږ سره الله تعالی او تأتی نبی آیا او تأتی نایا یا ولې ناراض موږ ته یو نشانی ستا په پیغمبر آی باندې هیڅ چره راضی بنشي ستان يهوديان او عیسایان حتی در دې پورې تتبع ملتهم چې تا به شي ته د دین د دی کته ول هر څومره خدمتو کې ناراضي کیږي قل وای پیغمبر علیہ السلام ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله هم دا د هدایت او د الله په لار روان شه يهودي او عیسائی پرې ده ولئن تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم کتا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دې پس دا غنه چې راغ تا ته د علم د قران مالک من الله من ولي ولا نصير نبي تعالی را دا الله د طرف نه نسوک دوسو نسوک امدادي الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې ورکړه مونږ د ایله کتاب للی دی لرا په صحیح لستل سره ولای کې مينو نبی دا کسان دي چې مان راړي په دې باندې و مې یکفر چا چې کفر کوي په دې باندې فولایکا دا کسان هم الخاسرون هم دې دي تاوانی ان یا بنی اسرائیل اذکروا حق تلاوت داده حق دلاوت دا دی چې ته حلال حلال وګڼې او حرام حرام وګڼې یا بنی اسرائیل اذکرو لفظي ترجمه بس کو خمخ کې اے اولاد دی یعقوب علی السلام یاد کې نعمتي التي نعمتنا زما غنیمتنا انعمت علیکم چې کړي مې دي پتا سبحانه و انی فضلتکم علی العالمین او ما غوړه کړې تاسو ما غوړه کړی تاسو علی العالمین په خلکو د خپل زمانه یعنی تاسو د زمانه خلک چې کوم دی پاغي غوړی واتقوا یریږي یوم د هغه رزنا لا تجزی نفس عن نفس دا غرض نه یریږي چې بدله بن شي ورکول یو نفس د بل نفس نه شیئا د څه شي ولا يقبل نه قبول کړي شي من هادن نفس مشرک نا عدل سجرمانا ولا تنفعها شفاعت او پایده ورن کی دی نفس مشرک لا شفاعت شفارس ولا هم ينصرون بد د امداد کړی شي وې ذب تلا ابراهيم ربه بكلمات ابراهيم عليه السلام الله امتحانات کړی وو يهود و ابراهيم عليه السلام ته ابراهام وې د اب الرحيم النده مهربان پلار او ټول قومونه هغه ابراهيم عليه السلام مني هندوان هم ابراهيم عليه السلام مني ښا کله چې امتحان وکړ په ابراهيم عليه السلام رب دغه د کلمات ان په یو څو خبرو سره فاطمهن پوره کړې د بادشاه مقابله د پلار مقابله اور ته ورواچو بچې ذبح کو مال د ملمنو د پاره قربان کو د دین د پاره هجرت کو خپل بچی او خزا هغه په صحرا کې پرې خودل مختصر می دته وي قال انی جاعل کل الناس اماما نو وی وتعالى ز ګرځوم تعالی د پاره د خلکو اماما مشر قال ومن ذریتی امام نتیمیه وی رحمه الله وای چې په صبر او په یقین سره امامت په دین کې حاصلېږي یقین دې مضبوط ساته او صبر کوه بس دا دوه خبرې ځان کې پیدا کړه قال ومن ذریتی دا اولاد غم ور سره نو دا اولاد زمانه قال لا انال عهد الظالمین ویل وتا الله نه رسیږي وعده د امامت زما ظالمانو ته مشری زار چاله نور کوم په دین کې وایذ جعلنا البيت مثابه للناس دا اوس به خبره بیت الله د دین د پاره جوړ شو د دین مرکز وو بیت الله د دین د پاره جوړ شو دا د دین مرکز وو نو څنګه تاسو په دې کې شرک کوئ کله چې وګرځومګه بیت الله ځای د جمع کېدو ځای د ثواب د پاره د خلکو مسابقتا جمع کېدلو ته مې ثواب ته مې وامنا او زائد امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسي د مقام ابراهيم نه زائد مز ګور واتخذوا ونسي من مقام ابراهيم د مقام ابراهيم نه مصلى زائد مز کم ځای کې چې د ابراهيم عليه السلام د خپې پل پروت نو هغه ځای کې منځو کوي چې تواب کلو کې و چکرې نو او چکرو نه بعد دور کا ته مز دلته کې وعهدنا او حکم کړو موږ الی ابراهیم ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته ان طهر چې پاکي به ته پور زماله طائفین د توب د پار د طواف کوونکو والعاکفین او د پار د اعتکاف کوونکو ور رکوع سجود د پار د رکوع د سجدي کوونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا کله چې ویل ابراهيم عليه السلام اے رب وګرځو دا کله درېمه خبره ابراهيم عليه السلام د مکې له دعا کړې و وذ قال ابراهيم رب جل هذا بلدا امنا اي الله دا کله د امن ګرځي ورزق اهله من الثمرات رزق ورکې د کلی وال او تا من الثمرات د میونه من امن منهم شاړه وخه نو په شاړه کې میوه سکه مکې ته به ټولې میوې د بار نه راتلې او چې د کم موسم میوې پکې ګورې اوس پکې موجود دي من آمن منهم چا چې ایمان راړه د دینا بالله په الله باندې ول یوم الاخر پرز د اخرت باندې قال ومن كفر فامته قليلا ثم اضطره الى عذاب النار الله وته چې صرف مسلمانان نه نه کافر لبه پکې مرزق ورکوم چا چې کفر وکړو پور تکل ابراهيم عليه السلام بنيادونه د بیت الله او اسماعیل عليه السلام یو پلار دی بل زوی دی بس دوه کسان دي او دا الله کور جوړي په دوه کسان ربنا تقبل منا چې کله آبادې کولو کولو کولو کې وي اے الله قبول کې زمونږ نه یقینا ته اوریدون کې پوا رب انک انت السمیع العلیم یقینا ته اوریدون کې او په هر څه باندې پو ربنا وجعلنا مسلمین لك اے رب وګرځم وګرځو موږ تابعدار تا ته ومن ذریتنا او دا اولاد زموږ نه امت مسلمه لك وډل تابعدار تا ته وارنا مناسکنا او خای موږ ته کارونه د حج زموږ وتب علینا مهرباني وکړه موږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبلون کې مهربان د دین مرکز جوړ شو استاد ولا پکار دی یا الله استاد ولا ورکه ابراهيم عليه السلام دعا کړو د دې پیغمبر د پارن ولې نه منې ربنا يهود تويخا تاسو وای چې موږ ابراهيم عليه السلام پس روانو هغه د پیغمبر د پاره دعا کړو تاسو نه منې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يا الله ولګي پیغمبر ولګي د دینا پیغمبر من هم د دې د جنس نه چې انسان یتلو علیهم چې ولي په دې باندې آیات کې آیاتونه ستا او يعلمهم الكتاب ډیوټي بیسي خی بدی ته کتاب والحکمت سنت و یزکیهم او پاکی بدی لره د بد اخلاقونه په خپل عمل باندې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه عمل داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خلک روان شو نو هغه پاک شو انک انت العزیز الحکیم یقینا ته په حکمت والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل پاکو ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفيا نفسه نو د ابراهيم عليه السلام دین کې خدا درې خبرې وین دا اولې نه مانی ځان نه مولې به وکوپان جوړ کړی چا چې مخ واړو د دین دی په مې يرغبو او مخ نه اړې د اعتراض نه کوي د دین د ابراهيم عليه السلام نه مگر هغه څوک چې به وکوپې کزان خپل کما کلی کو ولقد استفینا او یقینا موږ غوړه کړو د لره په دنیا او آخرت په دنیا په دنیا په دنیا کې وای نو په آخرت لمن الصالحین او یقینا خامخاوی به په آخرت کې لمن الصالحین د کامیابونه ولې به کامیابی اذ قال له ربه اسلم کله چې ویل تر رب د تابعدار شه نو الله د تویلی چې کار وکړو کوي کنه مسلمان ولې نه کې قال نو وی وی اسلمت لرب العالمین ابراهیم علی السلام داونه چې دا به څنګه چل کیږي اسلمت لرب العالمین ما غاړه خد رب د مخلوقات ته او وصوا بها ابراهیم بنیه وصیت کړو پر کلمې د توحید باندې ابراهیم علی السلام خپل بچو ته یعقوب علی السلام یا بنیا ای بچو ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله غوړه کړې تاسو د پاره دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممړېږي تاسو مگر چې تاسو مسلمون مسلمانان ام کنتم شهدا اي وای تاسو گواهان هیڅ حاضر یعقوب الموت کله چې حاضر شي یعقوب علی السلام تمر اذ قال لبني کله چې ول زامن خپل ته ما تعبدون من بعد د چا عبادت وکوي زمانه رستو قالو دې نعبد الهک عبادت وکوم د خدای ستا او الہ ابائک او د خدای د پلارانو تاسو چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام اله واحد اله يكي ونحن له مسلمون موږ دې الله ته تابعدار یو تلک امه دغه وډل وا قد خلت چې تیر شي ولها ما کسبت دل را بدله دا عملونو دا چې کړی دا ولکم ما کسبتم او تاسو لره بدله دا عملو دا چې تاسو کړی دا ولا تسالون عما يعملون نو په هغه کتاب چې نازل کړی شو ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته يعقوب عليه السلام ته اولاد د دیتا وما اوتی موسی او په هغه کتاب چې ورکړی شو موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته وما اوتی النبيون من ربهم او په هغه کتاب چې ورکړی شو پیغمبرانو ته د طرف د رب د دینه لا نفرق بین احد منهم فرق نه کومګه جدای نه راولمګه پمیز د یو تن کې د دینه ونحن له مسلمون موږ د الله ته تابعدار یو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کستاسو په شان د مسلمانان شو بیا پرېږدي بیا خبره ده فإن آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که چرته د ایمان راړو تاسو د ایمان په شان ته نو دی په سم لار روان شو وإن تولوا که چرته دی واړدل فإنما هم في شقاق یقینا خامخا دی دی په اختلاف څخه کې فسيكفيكهم الله نظر دی چې بچ بکی تعالی را الله تعالی د دینه وهو السميع العليم دا الله د اوریدونکو پواه فسيكفيكهم الله پښتو معنی مې وکړه زر دې چې کافي بشي تعالی را الله تعالی نو بچ بګی تعالی را الله تعالی د دینه صبغت الله صبغت الله اوای چې قبول کړه دې مونږه دین د الله یعنی صبغت الله رنگ شي پرنګ کېدو د دین د الله ومن احسن من الله صبغتن سوق دې ډېر خستا د الله نه صبغتا په دین کې ونحن له عابدون موږ دې الله ته عبادت کوونکي یو ګورا په اسلام کې ظاهری حسنم شته دی اسلام ان انسان ظاهر خایسته کوي لکه سیما هم فی وجوههم من اثر السجود د دې نه خدادي چې په مخونو د دې باندې به د سجدو اثرات موجودي که هر رنګ شي خو چې مؤمن مسلمانی او سجده الله ته کوي هغه کې بس پیرواله نه مخ کې نو په مخ کې به د سجدو اثرات یو باطینی حسن په کوم شته دی یعنی دنه پټ حسن په اسلام کې دا یو ښکاره حسن دی چې انسان خسته کوي اسلام او پټ پټ خستواله په اسلام کې دا دی چې کله یو انسان مسلمان چې نو بد اخلاق پری دی ګوره زنا پری دی غلا پری دی غیبت پری دی چغلی پری دی دا څومره غلطه خبرې دي نو په دې دنه نوم خسته شو بار نوم خسته شو ونحن له عابدون موږ دې الله ته عبادت کوونکیو قل تحاجون فی الله و اتحاجون فی الله و ربنا و ربکم ای جګړه کوي تاسو موږ سره په دین د الله کې او حال دا دې د الله رب زموږ دې رب تاسو دې اے صرف دا بس الله زمام رب دې ستام رب دې په دې باندې مسله ده ته بابا پرې راځه دواړه به الله لزو ولدا مالنا ولکم اعمالکم تاسو لره بدلی دا عملونه زمونږ دی مونږ لره بدلی دا عملونه تاسو دی ونحن له مخلصون او مونږ دی الله ته اخلاص کوونکیو تاسو کې اخلاص نشته يهودو ام تقولون ای وای تاسو نه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یاقوب او الاسباط کانوا هودن او نصارا تاسو دا خبره کوئ چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام د دې اولاد و د يهوديان او عيسایان قل وای پیغمبر علیہ السلام انتم علم ام الله تاسو خو پويږي او که الله تاسو ځان ته يهود وای په نوم باندې نه خلاصيږي په عمل بخلاصيږي ومن ازلم ممن كتم شهادتا عنده من الله او څوک د لوی ظالم دا غچانه چې پټي گواهی چې د سره د طرف د الله نو الله بغافل عما تعملون نه د الله نه خبر دا عملونه نه چې تاسو کوی تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم یقینا دا یو جماعت چې تیر شوی دی دره بدله دا هغه څه ده چې دی کړي دي او تاسو لره بدله دا هغه څه ده چې تاسو یې کړي دي د پلار دي کې په عمل باندې خلاصېږي ځان تکړه کا ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو به نه کړی چې تاسو نه په بار دا هغه څه کې چې تاسو کول تلک امه د آیات په دویم ځل لاړم مخکې فخر چې